او چې له ټول مو د فار جمله او جمله کې بیا جمله خبريه وي او بیا په پټي کې لا بوتي د یو عائد نه هغه عائد راځي ما قبل چاته موصول دا کول کې دا هر هغه دا تمام مشتر کول کېږي او جمله به دې کې چې بیا لکه جمله بني او جمله به کومه جمله وي خبريه به او جمله خبريه به او په دې کې بل عبودي دي د ثانا او دا عايز راځي معقبه چاته اوس دا خبره وکړه چې دا ځله په جمله ولي څنګه دا ځله بیان کوي د چا موصول کوی چې دا صفت د چا لپاره موصول دا وضاحت راولي د تا د موصول نو بیان خطا سره کې په جمله سره کې نه پاله کا مفرد سره نو دی وجنه دا شیله به شي لکه جمله او بیا به دا شیله جمله خبریه وي جمله خبریه به ولي جمله شایع نشي واقع کېدل وای ځکه چې دا شیله وضاحت تا کوي موصول کوي دا صله چې د صفت د چا لپاره موصول لپاره دا صله چې د بیان دي خبرې کوي چې کوم چې ثابت دی چاته موصول تا او دغه صفت او دغه وضاحت او دا دي خطا خبره کول چې دا شی چې موصول ته ثابت دی دا په جمله خبرې سره کې په جمله شی سره وضاحت په جمله شی سره نه دی او دا په جمله شی خو اجازه مالک چې یو نوې خبره لا تر اوسه هغه ثابت دي نو دې وجه نه دا هغه باندې چې په چې جمله خبرې او په دې کې بلا بودی یو عارف نه دا عارف تاسو کې رابط ته ویل کېږي او زمين تر ویل کېږي هغه عارف یا کله زمين وی کله بل شي نو دا عارف لا بودی دا او عارف راځي ما خبر ساتم موصوف ولي ذكر جمله من حيث الجمله لا مستقل بنفس هذا جمله من حيث الجمله جمله من حيث الجمله سمانا جمله چې په خپل ذات کې واخلې په خپل کور کې واخلې دا مستقله ده نو دې وجه نه ده ضرورت نشته تا یو عائد او یو رابط تا چې د دې ربط او تعلق راځي د تا سره مخکې موصول سره نو دې وجه نه د شي لا بوتل د تانا هلکه دای وجه د بنا او دا اسم موصول ولې مبني ده وجه د بنا دا ده چې دا اسم موصول مشابه ده چا سره د حرف سره څنګه مشابه ده لکه حرف چې له محتاج ده زم د زمینه ته ده محتاج ده چا ته دلته نو په دغه احتیاط کې تر مشابهت راغی د وجه دا مبني اوس خبره ده اسم موصول لپاره کوم الفاظ راځي او دا د چا لپاره دي جمع مذکر د لپاره او التي ولائي واللوائي او واللائي واللائي دا ټول د چا لپاره دي جمع مؤنث دا شانتا من او فهم دا موصولی راځي دا په معنا د چا سره راځي الذي او التي سره راځي خو دومره خبره ده چې دا من او ما عام دي دا هم د مذکر لپاره استعمالي هم د مؤنث لپاره هم د واحد لپاره هم د تسنیه لپاره هم د جمع لپاره فرق دا دی چې من د ذوی العقول لپاره راځي او ما د چا لپاره راځي لکه مر ربک او من نبیک او ما د غیر ذوی العقول لپاره راځي لکه ما دینک او کله کله د شي کیږي چې احد احمد یو د بل په ځای باندې شي کی استعمالي په دې باندې لکه من چې د ما په ځای باندې استعمالي لکه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه منهم من يمشي على بطنه کې من دا موصولي ده او دا استعمال شوی د څه لپاره د غیر دی رکوز لپاره د تبدیل نه مراد څوک دی ما یا ما چې د من په ځای باندې لکه اوس سما قسم د اسمان باندې و ما بناها باغ ذات باندې چې اسمان کې څه کړل نو پر نو دغه د ساده پر استعمال شوی دا لکه جو او دا شانتا ایون او ایتون هم دا د چې د پر راځي دام کله کله په معنا د چا سره راځي الذي سره راځي په د باندې ته قبلي په دغه اصطلاح او ایون و ایتون دا معرب دی کدا موصوف نو فایون ایتون کې څلور حالتونه دي دریو حالتونو کې دا معرب دی او په یو حالت کې دا چې لکه مبني دی ولې دا ایون ایتون به خالی وي یا به دا مضاف یا به مضاف نه کټر ته دا مضاف نه وي نو صدر تسلی بیاضی کوي صدر تسلی په کې څه دی یعنی دا د کلی اول دا به ذکر وي یا به ذکر نه وي چې ذکر وي دا مثال لکه ایون مضاف نه ایون هو قائمون ایون اسم موصول ده او هو ذاتی چې د مبتدا قائمون کې چې ده دا چې واقع شي ده الا واقع شي ده او چې ایون مضاف نه وي او صدر د کلی په کې مذکور لکه ایون قائمون الموصول موصول دا ویل کېږي اسم دا هر هغه اسم دی لا یسلو چې کې دا صلاحیت نشته ان یکون چې دې شي جزءا تامن جزء تام دا خبره ده ګوره چې موصول سره د تل نه ټول عمر لپاره جزء جملې جزء جملې څه معنا یا خو بدا فاعل یا خو بدا مبتدا یا بدا چې شی لکه خبره خبریا به ځکه ځکه په دې کې بیان دا شي چې کوم چې ثابت دی چا کا موصوف ده او انشاء کې خو د ثبوت ولا خبر نه تفاعل کې څه جره لکه ایجاد معنا موجب دی ولا بد فيها من عائد ولا بد من عائد فيها او لا بد د پدې کې یو عائد نه چې هغه راځي ما قبل ذاته دلته موصول تاوله دغه جمله من حيث الجمله مستقله من الصحابه دا د څه لپاره دي دا د جمع لپاره د جمع المذکر د جمع مذکر لپاره دي واللاتی واللواتی واللائی واللائی دا ټول د دې لپاره د جمع مؤنث او دا شان د ما او من هم د اسم موصول لپاره دي او ما چې لکه او من دې عموم دې مثال مولي المذکر والمؤنث والواحد والتسنیه والجمع او مذکر لپاره مؤنث لپاره واحد لپاره تسنیه لپاره ټول لپاره څه کیږي وسوق معنا لذي چې کومه ده لذي سره د لغت په دې صحیح کې لکه دا قول د شاعر بین الماء اف ما بین الماء فی وجدی وفی ذو حفظت وسوق ولا وکړي زما د پلار وګړي کړي وفی یو دا کوی چې دا مضاف مضاف نه دی دا چې شه دی هغه کوی دی ذو حفظت ای الذی حفظت وسوق وای کو ای الذی حفرته والذي سويته او دا غوښتي دی الذي حفرته چې دا خاور ما چې کړی دا ا د دې خاور ما کړی دا او د ما چې کړی دا خاور صفا کړی دا او ما کړی او دا بیل دا مضاف مضاف الیه شي او کیږي مبتدا واقعي الذي سوق معنا دا الذي سره دا اسم موصول افاق فعل فاعل او هو زمين دي فارسي واقعي مفعول به فعل سره فاعل سره مفعول شي دا موصول موصول سره سره دا خبر واقعي شي دا لپاره سره د چلې څه معنی چې د دې اسم موصول لپاره کوم ځای چې لا واقع شوی دا د چلې د اول جز څه ځای کې راځي خاص کې یې مبتدا حذف کی دا اول جز مبتدا کقولی تعالی لقدا قول الله تعالی ثم لننزعن من كل ثم لننزعن من كل شيء ايهم